بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تبارک او د صاحبین مکرمین منس کی پرقی کی اختلاف تیر شو امام ابو حنیفه رحم الله فرمای چې ډیر غلامان مشترک وي او ډیر ملغلری مشترک وي نو قاضي با د شرکاو منځ کې تقسیم نه کوي بالجبر البته تقسیم بالترازی جائز ده صاحبین مکرمین فرمای چې نه قاضي به غلامان ولا تقسیمي که یو د تقسیم نه منکر وي نو قاضي به دا منکر مجبور په تقسیم باندې ګرځي داغي مسلې د پاره د طرفینو د شاګرد او د استاد د شاګردانو د استاد منځ کې دلایل تاسو پرون واوریدل الله او تاسو زین کې راغلي او زین کې مشکل دی چې راغلی ځکه تاسو د کور نه راغلی خو بیا دې خدای راوړي او د جواهر فاما الجواهر من خلری چې فقد قيل او فکویل کوي شوی دی اذا اختلف الجنس لا يقسم او کچیر اجناس مختلفو بیا به قاضي بالجبر تقسیم نه کوي کلو علی والیواقت لکه لو علی ملغلری دي والیواقت او یاقوت یاقوت سری دي کتلې نشي ته یاقوت هم لیدل نه دا سری د ډیر نهایت قیمتي په دې کې مختلف اقسام او بعضی نور ملغلری وي فیروزه یو قسم ملغلره ده حقیق ده نور داسې دا دریابون نه چې را وباسي موږ پر پته نشته څوک چې دا کاروبار کوي هغه ته پته وي کهکشان یو قسم دبره ده یو سړي ما ته وښودله چې دا کاکشان ډبره چې کله زه ذکر کوم دا بالکل د ګلاب په شان تک سره شي بالکل تک سره شي لکه ګلاب اوس پینه و چې څنګه کیو چې دا کله ذکر کوم مخکې هغه کوم نو بیا چې څومره ذکر زیاتوم دا سره کیږي تک سره شي لکه ګلاب بیا د نس مې څور ته وایي دې دې ته کهکشان وایي ما دا خو خړه بیا کلو علي ملغلري یو عقید نو دې کې واقعي تقسیم بالجبر وکیل چا ویل لا یقسم دا دوه قسمه یو هغه ملغلری او یاقوت دی دا جواهر دی چې هغه غټ غټ دی هغه قاضي تقسیمې نه جبر جبرن دغه په غټ غټو کې ډېر فرق تفاوت کن او کوم چې صغار وړو کې وي هغه د خیر ده قاضي ول تقسیم کی یو منکر ول کې تقسیم نه نو قاضي له منکر مجبور په تقسیم باندې وګرځي ولی یقین لته تفاوت او قانون دا چې قلت دا په حکم ده عدم کې لکه سره تفاوت فرق نوی یو شان ته د قاضي عدل په دې صورت کې لکه قسمت بالاجبار هغه ثابتي ظلم نه وکیل چا ویل دي یجري الجواب راضی دا حکم د قدوری لا يقسم جبرا على اطلاقه مطلق مالک عمل غلری کوړو کی وی او کغټی کدا یو جنس نوی او کنا مختلف جنس نوی قاضی بالجبر تقسیم نکي ولأن لأن جهالة الجواهر افحش دا جهالت په ملغلرو کې دا ډیر زیاته من جهالت الرقیق لکه ذات جواهر دا ډیر د حقیقت سره رسی پورا نه خوش په سلامه او په نسبت لکه رقیق غلام تاسو نه معلومیږي چې دا پوی غلام نو که ناپوی ده ذهین ده که غبی ده افحش من جهالت رقیق دا افحش دا لکه ډیر زیات نه جهالت رقیق نو دا قانون چې کله حکم فادنا کې ثابت شي نو په اعلی کې به طریق لاولا به شي ثابت شي د چې رقیق کې لکه بالجبر تقسیم امام صاحب جائز نه بلو په جواهر خو به طریقه او لکه تقسیم بالجبر جائز مش مسله ویږي کما ته ګوري خاله او فاش من جعل ترقیق الله تعالی سره ګوري دا استاد ته پدې کې دا خبره باندې رڼا اچي څه شي رڼا ور باندې اچي چې الله جعلت په جواهر کې افحشتا په نسبت سره جعلت په رقیق څنګه زید زینب ته ویل ما سره نکاح وکړه زینب ورته ویل خلک څو مال په ما کې راکې ملغلری یا بیا قدر درکو ٹھیک شه نو دا ملغلری او یاقوت دا مہر مسما کېدلې تاسو پښتو ځکه مهر مسما دي ته وي چې ذاتا او کیفیتا او هر طریقې سره چې کوم نه معلوم اوس لولا کې دې چې دا غي قیمتي ولغلره مقصدي او تور ته 15 روپو ولا راځي چې دا واله دا مې د پراوړل بیا ګم صاحب پښتو نه پوي او هغه لکه قیمتي یاقوت غواړي چرته کتلې یا د نفس او تو ورته لکه د د تشول روپو د د شپې تور کو یاقوت رانی چواله قربان شم او د توه جګړه به جوړې کبلې جوړ که یو زینب او د زین من صبر او شو زین زین ما سره نکاح کوي د خیر ټیک نکاح سره کوم به ما هر کله سره کې عمر یو غلام بدل درکم کړ او نکاح وسول دا دا غلام مہر مستمع مقررول دا ټیک دا د کبري کې دومره ډېر جهالت ته نشته یو غلام چې ورته راي وصله ولا ور به تو په ویسه او ذالک لا تزوج او دخل على صرف من اول خل هغه دا شان د زید او د زینب منځ کې حالات سره خراب شو خوش زینب زید ته یې راځ طلاق را راک خلا را سره وکړ رته ما ته د خلوی د طلاق په وس کې سره کېږي حضرت ته یو مل خلر شتو پیتنه دې مستمع ټول ټیک خوش مسله یا د دې مصطفی کوله لیکن څه لازميږي څه لازميږي چې سوره مہر ولا ور کړی هغه مور اوس مسله به ابتدا کې چې سوره مہر ور کړی ویل قاون او خزون فاولا فاولا نو اولاد هذا الا يجبر على القسمه د چې په غلام کې الف اله شرکا شریک منکر قاضي مجبور په قسمت نه ګرځي نو په جواهر خو به طریق لا اولا باید مجبور په تقسیم باندې قال دا ولي ځکه چې قاضي با ال عدالت ته د قائميږي چې کوم په مال مشترک کې قاضي ته فرع علم فرع علم او چې فرع علم ولا نه د هغه قیمتي کېدل او غیر قیمتي کېدل د پته نشته کله چې یو ترې قیمتي شي زر کې بل غریب ته لکړل ارزانه الکني چې چیز ورکی قال خدای امام فرمای ولا يقسم حمام تقسموا له بن حمام ورکه حمام ولا بير نو کوی ولا رحا نذرند الا اعتراض الشركاء مگر په اوسط کې شریکان ور باندې راځي وي وکذل حائط بین دارین اوس خو خلک لکه چې کورونه جوړي که هر څوک خپل دیوال وچتای تاسو کتلې کله بل دیوال نه خپل دیوال ورته رسېږي خخت والا وچتای کنه نه نو دا چې یو کور چې منځ کې یو دیوال ده ها دا دیوال به تقسیمې نه څنګه تقسیمې یا دا نه خبر اړنګي د چرنګي که پایره یې واخیستله که ضرر څه څنګه یې تقسیموئ ځکه تقسیمولو صورت خو دا ده چې نیم د یو شي نیم د بل شي او هغه دا ده چې هر یو خپله حصه باندې قبضه راړي نو څنګه یې تقسیموئ خو لازم هغه قشانه که تقسیم یې کوي نو معنا به دی چې نیم ستا ده نیم یې نه پایده هېڅ بلا پایدې کار پوه شو مسله او کړنګۍ بیا خو ضرر ده او ما تاسو یې قاضي له ضرر ولا کار نه کوي او که دې څنګه او خلې یو کې چې د خپل کور نه کړن تاسو دې پی یا نه څه خبر خوش مې لأنه دا تقسيم يشتمل على ثلاث طرفين إذ لا يبقى كل شيء منتفعا به انتفاعا مقصودا أغير انتفاع مقصودي حمان صفائدة لم بيدعي د کوی څه پایله ده وبرایس د زرنګ څه پایله ده ورکول نو چې تقسیم نکړه خو یې سره شیم پکې رانه یا دنه مخکې خو دا څه پایله خو یې سره ده اوس ولا کې شیم په لاس نه زرنګ دم نه کیږي او ما هم نه کیږي خدای تاسو سره او دا شان ته دیوال دیوال خو دې لپاره چې تا مال په دو شما تعالی چې تقسیم کله کې خري به پر دی وخت دوستي کې ته وي دا اچھا داغو کورونه دي مشترک کورونه په یو خار کې که یو ځای وي او که په بیلو بیلو ځایونو کې اوس دوه دواړو اراده له تقسیم وکړه دا به څنګه تقسیموي په دې صورت کې د تقسیم دوه صورت دي یو ته تقسیم فرد وایي یو ته تقسیم جمع وایي څو تقسیم دي دوا یو تقسیمی فرد وای بل تقسیمی جمع وای تقسیمی فرد دا ده چې هر کور بیل بیل تقسیم کی لس کورونه لس کورونه لکه تقسیم کی نیم د یو نیمه هر یو د خپل ملک په انداز باندې کور ها ور جدا کی هر کور ور جدا کی دې تقسیم سوی فرد او بل تقسیم جمع ده چې ټول کورونه جمع کې څو کور دي لس نو ته پنځه کور تاسو او پنځه تاسو دې ته تقسیمي جمع وایي څه مسله ده په ځو شرکاري او دوی اراده وکړه شاهزاده چې مونږ له لس کور تقسیمو په یو خار کې دي په یو ځای دي او که په بیلو بیلو خو چې په یو خار کې دي که په بیلو بیلو ځایونو کې نو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او تبارک ارشاد فرمایي چې دلته به تقسیم فرق کیږي هر کول به بیل بیل د خپل ملک په انداز باندې ها او تقسیم نو څو تقسیم پکې کیږي لس ته 15 او صاحبان مکرمین فرمایي چې نه نه دی ولا تقسیم قاضي دی وګوري کله دې د حال سره کله دې د حال سره مناسب تقسیم فرض نو تقسیم فرض ورته وکي او کله دې د حال سره مناسب ها تقسیم جمع تقسیم جمع دی وکي اسی دین کې خبره ده که شرط کورونه ستر سترو هر یو نه خف پیدا اخیستل شي لبه تقسیم فرض ورته څه ورته وکی او کو کورونه واړو واړو هر کور چې تا تقسیم کړو فر فر پیدا اخیستل نه شي بل تقسیمی جمع ولو کې پنځه یو تور کې پنځه بل کنه هر یو مستقله پیدا ونوان څه شموله وقال ان كان الاصلح لهم قسمه بعضها في بعض قسمها کومې چې دوی لپاره اصلاح وي هغه شان تفصیل ولو پرې پوه شي ګلان زما کې دي د دوه کسانو منځ کې شریک څه شامل که یو ځای وي او که په مختلفو ځایونو کې چې په یو خار کې وي لس حصې زما کړه د دواړو عجب شریک کړه او دواړه تقسیم وایي نو کوم تقسیم به قاضي ولا کوي ایمان سره تقسیم فرض به ورته وکړي هر اسمت او بیل بیل ولا تقسیم کوي د خپل ملک په انداز باندې چې څوره ملک او دا صاحبین مکرمین رحمهم الله هغه فرمایي چې نه تقسیم اصلحه چې دوی په حال سره کومه مناسب وي که تقسیم فرض مناسب هغه دی ولکه که تقسیم جمع هغه دی ولو دوه حال خوش مسره ولکه څنګه کورونو کې فرق وي دا شان تعالی کوي امام سوي پس مو کو کې هم فرق وي بعض ځمکه قابل د زراعت په بعض ځمکه قابل ها زراعت نه اوس کې مثال په څو په تور ته تقسیم جمع وکي دا غزره چې هغه قابل د زراعت او د انګورانو د انارونو قابل د عجب هغه به تاسو ورسیږي هغه بل چې لکه ازغي پر کې راشن کی هغه بل کامل سم ورسیږي عدالت عدالت یې امیر کنه پېنګ زلو خو دې څنګه ها بابا خو دې بزرګ خسر شي امیران زنده باد خره على كل حال ولا هذا الخلاف دل تاسو وایي چې دا مسکی سوا موږ چې جمعې ته روانو ډېر وروسته موږ څلور پنځه شپږ کسانو ښه ډېر ګمان کوم یو امیر صاحب راووت بوډا برېتنیم دغه ساعت باندې کال کړي ته موږ وطن بیا د نس همسا ور سره کنه همسا سره ما ما ته وایي چې ټول خیر خلک ما ته ونیول و اسی زیم شپم کوي کاسې زی بیا راځي مخکې دا سوي ما څنګه ویا چې زه یو بیا راځي نو اوس دغه ته څه وایم غوسه مې ګرانه ما ته منو ته چیرته روان یې خو ته خو لږه خورا روان ته چیرې روان ته زما خو اپریشن کې دې کې ما ته ما چیرې زموږ بیماران واپس یا نو دا کله حال ډیر غوسه و غریب خدای خطرې وګنه وای لا نه وګوري طول درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وعلى هذا الخلاف الاقرحه فدغه اختلاف عن اسمتي هم دي المتفرقه المشتركه لهما خا د صاحبین مکرمین دلیل څه دی هغه فرمایي هغه وایي چې دا کورونه جنس واحد دا یو جنس اسم اعتبار سره هم او صورت اعتبار سره هم ته اسم ته وګوره دا ورته وای چې صورت ته وګوره دا ورته وای فرق پکې معلومیږي نه البته چې مونږ ورته ګورو نو دا په اعتبار دا اصل سکنا سره هغه اجناس مختلفه معنی معلومیږي ولی کېدای شي دا مختلف کورونه دي څوک پکې کور ووسي څوک پکې رېدار واچي څوک ونه ګودام جوړ کړي څوک به د غاز لکه ځای ورنه جوړ کړي څوک بل څه ورنه جوړ کړي خو نور په ذات اتباع سره ټول تسوي دار او صورت هم نسل د کور ده باقي خو نه کړي شرکاو خپل کار نه چې څه کې لکه وای ها استعمالي مقاصد خوش مسله ده فلهذا پرې کې که تقسیم جمع کې او که تقسیم فرق کې لکه وا خو لیکن چې کوم دا شرکا ولا پر اصلح او مفید هغه مقاصد ورنه کوي ها ها انهما جنس واحد اسما وصوره نظرا الى اصل سكنى اجناس المعنى خالقم غلط وي انهما جنس الوعد اسما وصوله النظر لاصل السكنى خلاص اجناس المعنى النظر اختلاف المقاصد خوش مسله باندې دې عبارت باندې خوش نو دو د اسم او صورت په اعتبار باندې بالکل یو شان ته نظر الاصل ذات السكنى اجناس دا مبتدا نه معنا او نظر الى اختلاف المقاصد دا ولا خبر د نبي عبارت خجور شي اجناس اجناس مختلفه دي معنا په اتباع د معنا سره نظرا الى اختلاف المقاصد چې نظر او اختلاف المقاصد شو سره نو مونږ لحاظ د وې د صورت د اسم او د صورت کو په هغه کې فرق پکې نشته چې نشته پکې نو قاضي خو خدای کوم تقسیم ولکه کې تقسیم فرق کې تقسیم عدالت پکې ووجوه السكنى نظرا الى اختلاف المقاصد ووجوه السكنى او د انواع د سکونت څوک په خپل پکې اوس څوک په اجاره باندې ورکی څوک په مفت کې ورکی څوک مدرسه پکې جوړې د بنات څوک د هیپس او وقت کې جوړې چې خپل خوخه ده فيفوز الترجيح الى القاضي نو مفوض الترجيح تقسیم فرد ته په جمع باندې او تقسیم جمع ته په فرد باندې چاله رائے د قاضي له قاضي څنګه خو وله دی امام ابو حنیفه رحمه الله امام صادر زور الک ډیر لاندې ډیر زور دي دقیق الک راي وله امام سوي ان الاعتبار للمعنى ګوره دا یو خبره یاد دا صاحبین مکرمین چې وایي دا هم در حقیقت امام سو روایت ده څه ده روایت ده څه سموله دا سره د امام سو روایت ته خودی د ځان لپاره مذهب ګرځولای او دا دوم چې کوم د امام ته روایت او مذهب دواړه ده ځکه ما تاسو ویلو دي مجتهدین فی المذهب دي مجتهد فی المذهب دي لکه د مذهب په تر دې په مذهب کې دنه فی مجتهدین دي تاسو پښتو پیږي او مجتهد فی المذهب کار چې هغه د امام هغه قرای او روایت الکه د خپل ځان لپاره څو ګرځي مذهب ګرځي په سبب د بعض اسباب او ترجیح پیږي دور ان دور الکه بیا د شاګردان خو نه چې د خپل استاد مخالفت کوي یا څه پښتون په کې استاد ویلي دي هغه مذهب ګرځول ټیک د مات ګوري خلا وله ایمان سوی عن الاعتبار المعنى اعتبار خو ظاهر ته نه وي اعتبار چاله وي معنا او معنا کې د اجناس مختلفه معلومیږي نه ان الاعتبار معنا او المقصود ويختلف ذلك باختلاف البلدان اے چې په کېډي کې د کور خلا ولا کوي کدي په تپو کې کور واه کېډي کې اوس کې د کېډي والي او شریک تور څه کوي تپو ول بل تور ها پر اچتاون کې د کور خلا ولا کوي او که په ګنډي علي کې څه ځړي شي اګنه دا څه چې کوري خلک لکه بل ځای کې دي او والقرب الى المسجد سبحان الله یو جمعه یو الکه وا کور جمعه ته لندي بل کور د جمعه ته لري کوم کور خده جمعه ته نږدې خو شو مسله وای خدا له هغه چې خپل څوک مونږ کې څوک چې مونږ نه کوي هغه خلک جماعت نه لري هم خلک ته بنو کارم چې مونږ نه فلقلوا الى المسجد سبحان الله حتی تاسو په کتاب البیوع کې راشي کې د دې کوم چرته راشي چې بعض اوقاتو کې د کورونو قیمت دا په اعتبار ذات سره برابر وي خو په اعتبار گاونډي سره چې کوم دا کور قیمت الک چې سي هغه سوی چې زما کور ته ډیر قیمتي دی ما دا خو دا شانت کور خو ما د بل ځکه ملاويږي چې ته خبرې کنه وینا په زمانه کور گاونډي شیخ الحدیث صاحب دا دمن برکات یا د نس خبر یا د دې یو نیک ګاونډي د وجې نه هم د کور قیمت اوچتیږي والماء اوبري پکې اختلافا فاحشا دا اختلاف لوی ده او دې اختلاف له اعتبار ورکول پکاري او دغه اختلاف فاحش په صورت کې تقسیم هغه په اعتبار فرد تر عدالت په اعتبار جمع تر عدم سوي نو قاضي به خامخا تقسیم فرض ولکه چار چا په خپل ایسته ورسیږي ټیک سموله تقسیم جمع منه چې چې دا پنځه تاسو پنځه لکه دا کړي دا پنځه په تپو کې ورته فلا يمكن تعليل في القسمه ولهذا الذي وجنا لا يجوز جائز لنا التوكيل بالشرائط ده ما تقول شي قاعده ده چې څوک وکیل مقرري مطلق دار ورته یاد خاون خجره چې زه تاسو مار کې او کور دکو دا تسمیه صحیح نه نکاح صحیح ده خو تسمیه صحیح نه وشو مثلا ولی ځکه چې کېدای چې الکه نزارات هغه به چیرته کور غواړي بیګم صاحب چې کېږي او تا خلک هغه په تخت نصرت کې ورته کتلې خدا لا تشو تسمع كما هو الحكم فيه ما في الصوت یو سره تا وکیل کې چې مال کپړه راو مال سره کپړه راو هم صحیح نه کړم څنګه راسي ته کپړه تا کپړه پر کا ها باج کپړې ډېری قیامت وي ما ته چا ویل یو سړی لور و دې دله په ډیر زر روپۍ باندې جوړه ورته راوړي ما خو زړه نه مری خو یغه ویل ډیر زر جوړه ستا دا هم په کرانه کې بیت نه خبر یاد نه ما تعجب کوم ډیر زر روپۍ څنګه جوړه وته یاد نه ویګره لا کل حال کما حکم فی ما فی الصوب لکه حکم په تزوج او په توکیل په توکیل په کپڑے کې چې کپڑا مجهول یې لکه یو هم صحیح نه ده مہر مستمانه ده او وکالت هم کوم مجهول نه بخلاف الدار الواحده وخلاف ده یو کور باندې چې یو کور وي او پکې شریکان وي دلته به تقسیم جمع کوي نمستا نمستا او دا لس سره کمرې د دوه الکه ملګرو شرکا او منځ کې شریکي اوس به قاضي کوم تقسیم ولکې تقسیم فرق تقسیم جمع نو قاضي ولکه قاضي ورته تقسیم جمع کوي پنځه د یو پنځه د بل ولې که هر یو کمره تقسیمي هغه بیا الکه هر یو مستقله پروفایل ونه سدل خلاف دال واحده اذا اختلفت بيوتها ولي لان في قسمه كل بيت فتقسيم ده هذه كمليك على هي تنبيه بلا ضرر تقييد الوزن مقيد كولا صورة مسألة في الكتاب فسي مقيد كولا في مصر واحد إذا كانت دوار مشتركة ها إذا كانت الدوار مشتركة في مصر واحد إشارة إلى نظرين إذا كانتا في مصرين لا تجمعان في القسم بیا خامخا لکه یو یو کور په هاټ کې او بل کور په خور کې او دلته په تقسیم لکه جمع نه کې ته به کې تقسیم فرض کې هر کور باندې نیم تقسیم کې چې شو قال رضی الله تعالی رضی الله والبيوت او شامی هم دا قول د عبدالله مختار په مصرین کې لکه نقل کړی چې هغه یې مصرین قولهما كقوله تقسیم سبا کوي فرض کوي پوس مثلا والبيوت بوحده الک خالق امری لکه دا دکانونه چې وي کمرې لکه مشترک دي په یو محل کې یا په ډیرو محلو کې وي نږدې وي کلري وي تقسم قسمه واحده پنځه دا یو پنځه ولې ان تفاوت فيما بينهما يسير تکمرو من دا فرق کم وي تفصیل یې لکه ممکن د بخیر ده سلام وی کې کنه پی اخا بلوا والمنازل الخ ګور یو دار دار غاټ یو بیت کمره یو کوارټر تاسو څه پوری کنه یا له څه خسر اوس الکه شرکا دي په منازل کې په کوارټر کې الکه مثال په تور باندې شرکا دي تقسیم کې څه تقسیم وکړي په دې کې تفصیل واوسه والمنازل المتلاجقه كالبيوت د تقسیم جمع به پکې کوي چې سره لګیدلې کوارټر لس کوارټر ځکه به تقسیم ادا په شان د کمرو باندې کوم تقسیم به تقسیم جمع پنځه یو پنځه ها والمتباینه او که پنځه کوارټر دلته کېو او ساله کوي په بل محله کېو او څه په بل محله کېو هغه کې به تقسیم څه کوي فرق کوي څنګه سموله تقسیم جمع به لکه هر یو په ځان ځان اه والمتباينه قد دور لك كورونه ولی لان بین دار لانه دا منزل په منځ دار کې ده ول بیت نه دار ده ځکه دا ډیر ستړي او دا وړو کې او نو بیت بیت هغه سره چې هغه تلای نه لري او دا خو تلای لري غټ نه وړو کې خو لري نه اوس موږ په سوي وای تاسو ته سهر وای څوک ته تلای وای تاسو ته الا ما مر من قبل چې دا وخت موږ له کتاب لوی کې دا مسله تیر کړو فاخذ شبه من كل واحد دا هر دی والے کې یو شب مشابهت راواسي نو د به سره مشابهت نو که تلازق پکې نو موږ په حکم د به کې بول او کې انفصال پکې بیا په حکم د دار کې بول څه شمس ته په یوه مليان چې به چې د تقسیم جواب او او چې په حکم دا کې تقسیم فرض الله مستوي کامل دی وان كان دارا وزيعه او دارا وحنوتا چې تا الکه کورونه خو نه دي دو شریکان دي دا غو منځ کې یو کور یو دکان شریک حلوت دکان ته وایي او یا یو کور دی یا بل ازمکه دو سیزه دي مختلف ها نو قسم كل واحد على هدة په دې هر یو به تقسیمي تقسیم فرض پکې کوي او دا کې اختلاف نشته پکې کې اتفاق د اختلاف الجنس ځکه کور ځان ته شیر او زمکه کور ځان ته سیده دکان حنوت دکان ځان ته سیده ها دې اختلاف الجنس قال رضی الله عنه جعل دار الحنود جنسين مصنف فرمای ګرځول قدور مولا دار او حنود دو جنسه چې اختلاف جنس په کې راغلی نو په اختلاف جنس کې بل اتفاق مسله ده علا چې هغه کې ولا کې تقسیم فرق کیږي تقسیم جمع با کیږي پیږي چې نه پیږي سره ګورو وکذا ذکر الخصاب دا شان ته دا مسله امام خصاب هم ذکر کړی رحمه الله اقدام اجارات نه مقصود دي کې یو باس کړي هغه دا چې اجاره د منافع او د دار بالحنوت لا تجوز ګوره دا مسله دوه قسمه ده تاسو د معاشي د تفصیل نه معلومي که چیرته یو سړی د د یو کور په اجاره باندې ونیول او د دې اجاره د منافع په عوض کې بعینه دکان مالک وګرځول مالک تدار دا صحیح ده دا صحیح ده صحیح ده ځکه چې الکوا مثال په تور زه د کور منافع حاصلې او عمل چې کوم الکوا اجیر ده کور مالک ته هغه به عینه دکان څه کول اصل کول دي چې د قسمه صورت هغه خپای نشته ټیک البته د شي ورته ویل زید عمر چې زه ته مال کور راکه په کړای باندې زه پکې اوسېږم منافع به ستا د کور نه اخلم نو زه چې کوم منافع ستا د کور نه اخلم په اتباع د سکونت سره زه به د هغې منافع په ویل چې تما کوم دکان د هغه تعالی در کوم ته د هغې نه منافع اله ټماټر پکې خرڅا بیا د نو دلته منافع په مقابل ده منافعو کې سولې نو فلهذا دا عقد جائز نه ده خو شي مثلا ولا نه جائز ځکه دې کې شبه ده څه ده ربا ولا سود ده چې باندې څه ربا او د سود د تفصیل درته کوم ولا اصل وقال في اجارات الاصل اغدا ان الاجاره منافع دا اجاره منافع دا بمنافع الحنوت لا تجوز لشبهه الربا دا صورت بنا نقل ک هذا يدل على انهما جنس واحد دا دلت کې پرې باندې دا جنس سره واحد په اعتبار ده منافع پښتو په کې نه پي نو فيجعل في المساله روايتان نو په دې مساله کې دوه روایت دي یو روایت اتحاد جنس یو روایت د اتحاد جنس چې د اتحاد جنس نو بیا به تقسیم علی کوایا ها او بل روایت اختلاف جنس د دې اختلاف جنس په صورت کې تقسیم فرق کې او د اختلاف اتحاد جنس په صورت کې تقسیم ها جمع قال رواية ثانية أو تبنى حرمة الربا هنالك واوري مو یار کې اتحاد جنسي نو دا مسله خو ټیک سره ځکه سود پکې راغی او کې اختلاف جنسي دا خو سود نه راځي په کانال کې لکه منافع او منافع په وسط ټیک شته دا وایي چې حرمت ربا هنالک فی اجارات اصل کې په صورت دې کې چې دا مختلف فلسفي جنس منافع دار او منافع ده تحلوت على شبهه المجانسه شبهه خو د مجانست پکشته چې یو جنس دي اگر کله یو څه په بیانې اختلاف ته جنس وي خو لیکن شبهه د مجانست پکشته ته چې پکشتي لکه څنګه چې عین ربا حرام ده نو شیبه ربا هم حرام ده وصلی الله تعالی علی خیر خلقه چې پورا